ایزنو د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی دی فرمایي زه ورځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناستم چې ناستم نو بنی تمیم دا یو ډیر مشهور قبیله ده دارالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات لره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره حال احوال وسو په دغه مابینځ کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام لره د یمن څخه هم یو وفد چې دی هغه رالی و هغه بني تمیم ته هم پیغمبر علی السلام و فرمایل خوشخبری چې داغه قبول کوي بیا هغه ته مطلب خبره وسوله بیا دغه د یمن چې کوم وفد رالی و هغه تم پیغمبر علی صلوات و سلام دغه خبره وکړه بیا د خلکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله موږ ستاسو دا پوښتنه ولې نسألک عن اول هذا الامر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء پښتنه جنې وسو چې یا رسول الله د دې دنیا سمخ کې څولو د دنیا سمخ کې څولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته و فرمایل چې د دې دنیا سره تر هر څه مخکې چې دی هغه الله ونه د الله عرش چې دی هغه پر اوبو باندې و اوس خبره دار له عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې مځکه او د اسمانو سره مخکې الله رب العزت چې دی هغه اوبه پیدا کړی و پښتنه جنې وسوله چې پر دغه او بو سمخ کی خبره څنګه ولا د الله رسول فرمایي د الله عرش دی هغه پر او بو باندې وو او بدا معنا نه چې دغه اوسمه ته پر مځکه باندې ناشته دا رقم د الله عرش دی هغه پر اوبو پروت یا دا معنا نه ده معنا دا ده د مځکو د اسمانو د پیدایش سمخ کې الله اوبه پیدا کړي ولې د هغه څخه مخ کې عرش دی گویا تر عرش لاندې اوبه ولې نو دا معنا سول چې عرش دی هغه پر اوبو باندې بیا هغه اوبه دا نه چې د ازما او ستا و سمندر دی نو دغه سمندر ونه اوس یو سړی وایي چې یاره دغه عرش پر اوبو باندې وو دا اوبه بیا پر چش باندې ولې خبره دا څه ده د الله ذات چې دی دا د عقل سماورا دی دا د عقل سپاخوا خبرې دي زما او ستا عقل ډیر محدود شی دی د الله و ذات ته زما او ستا عقل داسې دی لکه و ټولې دنیا ته دغه د مځکه نه ده د دې خاورې یوه ذره و ټولې دنیا ته څه حیثیت لري بلکې زما او ستا عقل د دې یوې حصه چې ما در وښوله کربه مې سم نه ده و الله رب العزت ته الله ذات دومره عظیم دی او دومره لوی دی د انسان عقل نشي په سر رسیدلې ګوره الله مزکه او اسمان پیدا کړی دي زما او ستا عقل دا وای اسمان ډیر لوی دی مزکه ډیر لوی ده لمر ډیر لوی دی سپوږمۍ ډیر لوی ده او ستوري پلانې نو خو معلومه دا ست چې زما او ستا عقل ډیر کښنی دی دا الله رب العزت او ما او تا ته راکې چې په دې کې به ما او تا د الله پابند یو ما او تا به دا خپل الله چې دی دا د خپل عقل مطابق نه تلو یاره چې عقل خدا وای نو دا څنګه خبره سو یا یا عقل چې دی هغه د شریعت پابند دی او شریعت چې دی هغه د الله له جانبه یو قانون ما او تا تر کول سوی دی نو که یو سړی دا وای چې یاره دغه د الله عرش پر اوبو باندې و اوبه پر چیش باندې ولې اوله خبره دا ده چې دا عرش پر اوبو داسې تکیه نه وکړي لکه ما او تا چې پر مځکه باندې ناشت دا یو دویمه خبره دا ده چې ما او تا دا خبره وکړو یا عقل دا ووایي یا د دین دشمن دا خبره وکړي یا سړی ته سوال وګرځي چې شنو دا اوبه پر چیش باندې ولې خبره دا ده چې دا اوبه ما او تا خامخا لازمي د پرویشي باندې کوو نو دا مځکه چې دا ما او تا ور باندې ناش دا پر چش باندې ده یا یو مځکه ده بیا بل ده بیا بل ده بیا بل ده چې دا او مځکه ما او تا یادو دا مځکه پر چش باندې ولاړه ده نو کله دې خبره ما او تا جواب پیدا کړي بیا به د هغه وبو د پاره هم یو جواب پیدا کوو دا ټول خبره د الله پر قدرت دی پر قدرت د الله قدرت چې دی هغه دا ټول شان دا شد اسمان پر چش ولاړ اسمان پر غرو ولاړ دی اسمان ته الله پلران ور کړی دی ستنې ور کړی دی دا غسی مطلب الله رب العزت پټ ملائکه ورته درول چې اسمان نه درولې دی یا د الله په قدرت باندې ولاړ دی دا غره کم دامځکی هم د الله پر قدرت دی هاغه تر عرش لاندې چې کوم وبوي هغه هم د الله پر قدرت باندې وي صحیح سلو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دا عرش نه دی عرش دا اوم ځکه و اسمانونه وستره ولار سم مشرق مغرب شمال جنوب د ګوت یو چلې دی چلې دا راواخله دغه مځکه پر سر یک شیر ده د هغه مشرق د مغرب تر شمال تر جنوب د اسمان سره د چلی چې شمال میږي و دې مزکی معمولی قدره معمولی بنوسه صدر دوه نو خیال سي نور تشکار کیږي د الله رسول فرمای دا اوم ځکه و اسمانونه د الله او عرش ته دا رقم ښکار کیږي لکه د اوم ځکه و اسمانو ته دا یو چلی څونه ښکار کیږي صحیح سلو بیا عرش بیا و الله رب العزت ته د کرسی را واخله او بیا کرسی چې د هغه بیا و الله ته دغه څه نه معلومیږي د الله ذات خو انتها نه لري پای نه لري او بیا خبره دا د عزیزانو چې ما ته د الله رب العزت ذات په خپل عقل باندې تلو پیمانه کوو نو زما اوس عقل خو ډیر محدود دی ما او تا تر نن ورځ د خپل سر بیرتان شمارلی دي نه مې دي شمارلی چې ما او تا د خپل ځان سر 24 کېنټه دا خپل د سر بیشتان ګرځو ما تا در وسه شمارل نه دي بلکې شمارل څه کوي ما او تا ممکن نه د ګړل چې موږ شمار کو تر عقل وتل خبره ده نو چې زما او ستا پر سر الله رب العزت څو بیشتان را کړی دي هغه شمارل نه سو تر عقل د باندې دا او تر تر تر تر تر قدرت بهار د چې ما او تا شمارونه دا دونه الله رب العزت ما او تا د خپل عقل څنګه یشتو صحیح سلو یا ټیک دی یو سړی ډیر وشار دی ډیر پو دی ډیر تعلیم یافته دی هغه د سر بیرتن شمارلې سي دا څوک شمارلې سي چې و دې مزکی تکشین د مزکی هر هر ذره جلا جلا شماري نه سي شمارلې یو مشرق مغرب شمال جنوب دا غسی چې دغه مزکه دا د الله مخلوق دی الله خالق دی چې ما او تا د الله مخلوق تر اوسه معلوم کړی نه دی چې څو دی مخلوق یو درخت جلا پانی جلا نباتات جلا حیوانان جلا جنات جلا پرشته جلا ستور جلا سیسو دمزکی هر هر ذره جلا د ریګ هر هر ذره جلا د غرو هر هر ذره جلا په دې ټول کې ما ته یو شی شمارلې نه مې شمارلې چې ما او تا په مخلوق پسې نسو رسیدلې نو په خالق پسې به څنګه رسیږي یو سړی دا کولی شي چې ولاړ شي د سمندر پر کناره کښېني بیا د سمندر دا ټولې اوبه چې دي هغه څاڅکي شمار کړي چې دا دونه څاڅکي دي نشي کولی او چې ما او تا د الله مخلوق نسو معلومولی نو الله چې خالق دی ما او تا بیا څنګه معلوموو الله چې خالق دی ما او تا بیا څنګه معلوموو نو بیا به ما او تاره ولاړیږو دا خپل الله چې دی دا به د خپل عقل مطابق نه دا به د الله د وحی د رونا په په رونا کې به ما او تا ورته ګوره چې الله څومره عظیم دی الله څومره بلند دی الله څومره اکبر دی د محمد رسول الله په خوله ما او تا ته ویل سوي دی ما او تا پر هغه یقین کو پر هغه به ایمان کو د الله رب العزت ذات چې دی دا د عقل سره تعلق نه لري ولې عقل چې دی هغه محدود دی د الله ذات چې دی هغه حد نه لري او د دې ته اسانه مثال درکو یو کوزه ده کوزه محدوده ده او حد معلوم دی چې په دې کې یو لیټر نیم لیټر اوبه راځي په دې کې ته اوس دا ګرد سمندر ځای ولې سي نه سي ځای ولې او د ازما او ستا عقل چې دی دا کوزه ده او د الله ذات ته فرض کا مثال درکوم دا د سمندر اوبه دي د سمندر اوبه په کوزه کې راتللی سي داسې د الله ذات زما او ستا په داکشنې معمولی دماغ او عقل کې نه راځي نو چې نه راځي نو بیا نو به ما او تاسو صرف دا وایي چې آمنا وسلمنا قل آمنت بالله زما پر الله ایمان دی څومره الله دی چې څومره الله دی زما غمرو باندې ایمان دی صحیح سلو دا ګوره چې کله الله رب العزت یو څوک ذلیل کوي الله د چا څه دین او اسلام او ایمان اخلي هغه ته دا سوچونه ورواچي چا شدا نو څنګه الله دی ګوره اسمان چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی مځکه چا پیدا کړی ده الله پیدا کړی ده عرش چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی کرسی چا پیدا کړی ده الله پیدا کړی دی چې دا ټول شاید الله پیدا کړی دی نو الله چا پیدا کړی العیاذ بالله نو اسانه خبره دا ده دا ټول شیان چې ما او تا وینو دا مخلوق دی الله خالق دی صحیح سو مخلوق به ما او تا وایي چې دا چا پیدا کړی دی پر خالق دا نه سی ویلی چې دا چا پیدا کړی دی که ته دا وایې چې دا چا پیدا کړی نو بیا خالق نه سلو که ته راولاړېږې و الله ته بیا یې څوک ږدې چې الله چا پیدا کړی دی نو خو ګویا نعوذ بالله الله دې مخلوق دی هغه دې خالق دی هغه بیا چا پیدا کړی دی کته وای هغه بیا بل چا پیدا کړی دی هغه بل څوک به چا پیدا کړی دی صحیح سو دا سلسله غیر متناهی بلل کیږي نو لہذا د الله پر ذات باندې خبره و درېږي الله خالق دی واحد دی قهار دی صحیح سو احد دی صمد دی لم یلد دی ولم یولد دی ولم یکن له کفوا احد دی دا زموږ ایمان دی صحیح سلو ما او ته الله دا نه دی ویلی چې ته به زما ذات معلومه چې زما ذات څنګه دی الله فرمایي زما د ذات خبره به ته منې چې ما وتا ما وتا ته څه ویلی دی پنځه وخت لمونځ به کوې روزه ده زکات دی حج دی صحیح سلو کلمه شریفه ده زما سره به شریک څوک نه نشي دا ټولې خبرې بس ما او ته یو سړی چې د چا سره منشي مزدوري هغه ودا خپل مالک ته وایي چې ته څور پی لري دا مالک ته وایي چې ته څو جایداد لري مالک ته وایي چې تا دا روپۍ څنګه پی نور ته وایي هغه خالی ورته ته خالی لیکل کوه چې شرالو چې شبلاړو چې خرڅو چې شرانه ولسو دا غره کوم ما او تا ته الله وایي چې زت صدر ته وایم تا هغه کوه نور دا مه وایه چې یا الله رب العزت د دې اسمان دونه څه ضرورت چې دونه لوړ سلو د دې مځکې څه ضرورت چې دونه غټه تا پیدا کړې ولا الله چې هر څه پیدا کړی دی د خپل مزاج مطابق پیدا کړی دی الله عظیم دی به مخلوقم د غمر لوی چې دی هغه پیدا کړی دی نو خبره دا د عزیزانو چې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي وي قالوا وك... فرماي ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ده الله سره مخکې هیڅ شی نه و د الله عرش چې دی هغه پر اوبو باندې و یعنی معنا دا سو چې د مځکې او د اسمانو مخکې الله اوبه پیدا کړې وې صحیح سلو نو بیا د عرشم الله رب العزت وخت پیدا کړی دی عرش چې دی هغه مخلوق دی صحیح سو اوس خبره دا ده لکه څنګه ما ته دوې خبرې کو یو ازلی دی بل ابدی دی ابدی دا معنی چې پای نه لري ابد الاباد پښتانه وای ابد الاباد همیشه سه همیشه تو ازل بیا دا معنی لکه ابد چې پای نه لري ازل بیا هغه اول سر نه لري اوس دا موږ منو چې الله رب العزت ژوند څو دی پای نه لري او دغه رقم هغه اول سر هم پای نه لري اوس دغه اخر پای خو زما اوس په فکر کې راځي هغه مخکې خو زما اوس په فکر کې نه راځي په فکر کې به دا رقم راولو داسې وخت هم ولو چې نه مځکه و نه اسمانو نه لمرو نه سپوږمۍ و نه سمندرو نه اوبه وي نه عرش داسې وخت هم اوس یو سړی وایي داسې وخت نو څنګه کېدلی شي اسانه خبره ده د نن سل کاله مخکې موږ ته وو نم نشان فکر وو یا اگر څه هغه پرېږده زما او ستا په کور کې راواخله داسې وخت چې زما او ستا یو بچی نه اوس دا د ځوانان ګرځي ځوانان څنګه ګرځي نو خو زما او ستا هغه وخت په یاد چې دا یو شی نه نن دا زما او ستا په کور کې بچی د الله رب العزت بیا دغه علم دی چې یو شی نه ولو یو زوم لکه څنګه عبد الاباد راځي صحیح سره دا غره کوم ازل راځي ازل ازلی ازل الازال ات ابتداء نه ده معلومه والله اعلم پر الله به خبره چې دا ورس پاره نو دلته دغه عمران وای وای زه د پیغمبر علی صلوات و سلام سره مطلب ناس ولما وكتب في ذكر كل شيء ثم اتاني رجل فقال يا عمران و پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایلی چې الله رب العزت مطلب لوح محفوظ پیدا کړی دی دا هر څه پاغه کې لیکل شوی دی وای په دغه حال کې یو سړی را لې ماته ویل چې ستا ورشه خدای سي ولاړه یې لسوي وای مخ دورې کړی وې دورې روانه ول ته وې زه په منډه پسې روان سنم په خپل ورشه پسې نو دوی وځي چې واپس را لمه خبرې ختمې سوي وې صحیح سو مجلس نو ولو نو ما ډیر افسوس وکړ ډیر ارمان وکړ چې پیغمبر اسلام به نور څه څه خبرې کړي دا خدا خبره وسوه چې الله رب العزت ځکه و اسمان لا نو پیدا کړی دا غسه مخکې مطلب الله وب پیدا کړی وي عرش دې پر وبو باندې ولو ډیر ارمان راته ودرې دي نو ما ته به خالص دا منو چې الله واحد لا شریک ذات دی او د الله ذات پای نه لري الله خالق دی خالق چې ما ته درو سمځکه او اسمان نه دی ناب کړی نو د الله ذات په ما ته په عقل کې ما ته کله ناب کړی ځکه اسمان ما ته په عقل کې ناب کړی او دا اول اسمان باندې ناب کړی هغه بل اسمان دې څه پکړی هغه اسمان ما ته درو خبره کړی چې ما ته درو سم مخلوق نه دی په خپل پیمانه کې راوستلای خالق به څنګه راولو نو بس خالی به ما ته دا وای الله اکبر الله اکبر پیغمبر علی صلوات والسلام پر الله فرمایي وې زه دومره عظیم یم زه دومره لوی یم چې د څه وخت سما دنیا پیدا کړې د الله فرمایي دنیا خو نو دی په کروڑو کلونه به کیږي سې سو پاره بو کلونه به کیږي ارتو چې کیږي نو د هغه وخت څخه چې دا څه لرګي دي څه درخت دي دا څه بوټي دي څه واښه دي هغه ټول راواخه کړک کلمان جنې جوړ کړ دغه سمندر دی صحیح سولو دغه سمندر سیاهی دا انسانان دا پرشتي دا جنات دا تمام مرتناس دي دا قلمان راخلی په اوبو کې وای دا سمندر دا سیاهی ده دا الله صفاتونه لیکي د الله الله فرمایي وای دغه قلمان به وسولېږي ختم سي دا سمندر سیاهی نه ده دا به ختم شي الله فرمایي اوه سمندره به نور د لره راوړم لا هم زما صفتونه نه ختمېږي دې دا معنا نه ده چې اوس اوه سمندرونه نور راوړي نو به صفت نه نه چې اوه عربه سمندرونه نه راوړي هغه پای نه لري د الله صفتونه چې دي هغه پای نه لري دومره عظیم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله علم نه دی د الله علم دا د بنده علم راواخله بنده نو جبرئیل امین علی السلام راواخله صحیح شو دا د الله و علم ته دی لکه سید سمندر پر کناره کې نه سیدا ګوته داسې په دا وبو کې ولا بیا راپورته یا دا ستنه داسې په وبو کې ولا بیا راپورته کړه پر دې ستن څو په پاتې شوی او پاتې څو بسولې د انسان علم دا دی هغه سمندر دا د الله علم دی څه یې سلوک دی موږ الله څه پیژنو بس موږ خالد ځان پیژنو د ماښام ګوله پیژنو خپل عزت پیژنو او د خپل ځان لپاره یو خوشاله ورځ پیژنو څومره عظیم رب دی څومره عظیم څومره لوی او څومره انتها ای ازلی دی ازلی هغه ځای نه دی معلوم هغه ځای نه لري چې د دې ځای د الله خدای شروع شوی لکه دا ځای چې نه لري الله رب العزت در دې ځای د الله خدای دا و دا نه لري الله دام الله نه لري د دې ځای اسما خدای شروع سوی ده صحیح سولو اون عظیم رب هغه مشتزاری کې راسی مسجد لره راسی مکه وي بدکاری مکه وي مکه وي غلاوی مکه وي مکه وي جنگونه مکه وي مکه وي بهتان مواعظ مکه وي شراب مکه وي مکه وي قتلونه مکه دا ټول الله راته وي مکه ونه ګوره یو زمری دی دا زه د غي ادنا سي ادنا د خپل عقل د مثال درکوم دا میږي یو میږي دا د زمری تاب لري د پیل تاب لري نو چې دوه مخلوق دي تاب نه لري نو چې الله خالق دی موږ مخلوق موږ به څنګه موږ خو د میږي هیڅ نه لرو صحیح سلو خير دا خبر ختمه شو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق الله رب العزت د ځان سره یو کتاب لیکل دی یعنی مطلب الله رب العزت د ځان سره لیکل کړی دی لیکل څه کړی دی هغه دا دی چې د دې ټول د ځمکې او د اسمان د پیدایش سره یو حدیث کې راځي 2000 کال مخکې د ځمکې او د اسمان پیدایش ځمکه او اسمان لا کله پیدا کړی په کروڑو په کربو څو څو کلونه کیږي یو الله په خبر د هغه څه 2000 کال مخکې دا دوه زره نو بیا دا معنا نه چې خامخا نولس نیم سوه سو بیا نولس سوه نه نوي نه نه دا نه دوه زره یعنې بیخي ډېر مخکې صحیح سو یو سړی چاته وایي ما تا ته دوه زره واره ویلي دا کار مه کوه د دا معنا چې دوه زره پراولو د دې دا معنا ده چې بیخي ډېر مې درته ویلي دي نو الله رب العزت د ځان سره لیک لیکل کړی دی لیکل دی پر کاغذ باندې ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت د زما پر غضب باندې مخ کې دی زما رحمت دا غالب دی زما پر غضب باندې زما رحمت دا ډیر دی زما پر غضب باندې زما رحمت د دې مطلب اکثر دي کثیر دي ډیر دي زما تر غضب دا پر خپل عرش باندې رقم را زړولې دي سيسلو ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوبا عنده فوق العرش دا, دا الله رب العزت ورسره د مسلم شریف د بخاری او د مسلم حدیث دی پر عرش باندې الله سره ورسره دی دا کاغذ الله لیکلی د ځان سره یعنی معنا دا سول عزیزانو چې الله رب العزت ډیر عظیم مهربان ذات دی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي الله سل رحمت پیدا کړی سل رحمت یو رحمت چې دی ګوره مور د زوی سره زوی د مور سره بابا وادي د اولاد سره اولاد د بابا وادي سره ورور د ورور سره خور د خور سره ورور د خور سره خور د ورور سره کوروالا د خاوند د سخاوند د کوروالا سره څومره مینه د پر دې دنیا باندې خو زه چې د خپل بابا وادي او د بچان سره څو لرم د غمره ته او د غمره بل بل حتی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې کله نیمه شپه یې یوه اسپۍ د هغې کوچنی بچی یا بچی پروت دی دا اسپه ولاړېږي دا خپله پښه دی کرار راپورته کړي دې خوا ته یې کښېږدي چې دی نه دا زما بچی کوم چې دی هغه راسه خوږ نه سي دا هغه یوه حصه د رحمت ده چې الله دنیا له رستولې ده دا ټوله مینه نه ده زموږ دی د ګردې دنیا مینه دا د الله د رحمت هغه یوه حصه ده نه نیوی سي الله د خپل ځان سره یې چې د قیامت پر ورځ الله غشکاره کوي یو حساب داسې نن وی باغې سل حساب به الله رب عزت د قیامت پر ورځ دغه مطابق د مخلوق سره فیصله چې داغه کوي صحیح سلو اوس الله رب العزت څومره رحمان څومره رحیم ذات دی خو ما او تا الله پیژندلی نه دی علما فرمایي تر ټولو لوی ګناه دا ده چې یو سړی څه غلطي وسی ګناه جنې وسوله بیا د توبه وایستله بیا دی وایي چې یاره څه معلومه ده الله به بخښلم که به نه یم بخښل تر دې لویه ګناه بیا نسته الله وعده کړې ده چې زه دې بخښم شرط دا دی معافي به غواړې عفه به غواړې توبه به باسې کلمه به وایې صحیح سره بیا زه تا ته معافي کوم اوس الله رب العزت دا خبره که د ځان سره نه وی لیکلې نو ما ته چی کولی شو اوس د ځان سره لیکلې ده پر عرش ور سره ده چې زما رحمت زما پر غضب باندې غالب دی زما رحمت زما پر غضب ډیر دی یعنی معنا دا که یو سړی را ولاړ سلو پنځوس کال خالص ګناوي کولې خالص ګناوي قتلونه مړلی شراب بدکاری پلانې پلانې صرف یو واره دا وویل د کافر دا ویل لا اله الا الله محمد رسول الله د پنځوس کالو ګناوي هغه شراب هغه بدکاری هغه قتلونه هغه هغه هغه پلانې پلانې پلانې نو ډیر ګناوي دی او دا ټول الله په دایو توري باندې ور میټاو کې ختم کړل نو څنګه رحمت یې ډیر دی کنه دی باید سړی کلمه یې واره ویل نو الله ورته دې وی ورځ ګناوي درمار تا پنځوس کاله ګناوې کړې دی یو ورځ در معاف شي لیکن دلته الله رب العزت په درې سکند کې لا اله الا الله محمد رسول الله په درې سکند کې د پنځوس کالو ګناه زما او ستاره میټاو کړ صحیح سو داسې مثال لري لکه ما تا چې ټال دی د بوم د ګرګو دا غره کم پټرول پمپ را واخله یو ذخیره را واخله ډیپو را واخله دونه معمولی قدر ور واچو څنګه په یو ور ګرد وسوځل سي صحیح سلو دا رقم دا کلمه شریفه چې ما تا وای د 500 نه د سلو نه د زرو نه د 15000 کال کې یو سړی ژوند ولري هغه ژوند الله چاته نه دی ورکړي هغه ژوند د الله نافرمانی کول کول کول د الله دښمنی کول الله ته بد ویل ویل ویل صرف دا یې وویل په اخلاص سره په حق په سچ سره اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ټول ګناوي الله رب العزت پر ختم کړی صحیح سن لکه ډیر تیز توپان هوا چې راشي او دا کښنی پنبه پرته د کښنی هر پنبه جلا جلا ده سره یو ځای سوی نه ده باید یې څنګه وړی او داسې د ازما اوستا کلمه شریفه د ازما اوستا ګناوي داسې وړي رضایي ورکه یې ختمه یې یغه خزان موسم نه یغه د منې دا دی و شروع دی دغه پانی وچ چې دا ټوټ ټیټ باد پر راشي پانی څنګه لاندې لکیږي داسې د ازما اوستا ګناوي په کلمه شریفه باندې لاندې چې دی غي لکیږي ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت دا مخ کې دی نعوذ بالله کې سړی را ولاړ شو الله ته سل زره واره بد وویل د الله سره شریک نه وي د الله خبره نه منله پلانې پلانې یو واری الله ته ویلې ولې الله زما په غواړه ما مات صرف دا خبره وکړه یلا زما په غواړه ما مات کړه لا اله الا الله محمد رسول الله زر کاله و الله ته بد ویلو نعوذ بالله وصلات سړی بد وینو هغه بیا ما پي اوس پیغمبر علی السلام مبارک حضرت حمزه چا شهید کړی وو بس بیا هغه خو مسلمان شو بیا نبی سم ته په ما ځان مو وینه ما تا خپل اکاو بچانو څوک را پیدا دي په ما ځان مو وینه نو بنده دی او موږ چې چا سره جنگ او جګړه راځي بس بیا موږ ته ټیک دی په ما ځان مو وینه ټیک دی ما پیه لیکن الله رب العزت نور ته وایي په ما ځان مو وینه ځم ما پیه سیسو زر کاله و الله ته بد ویل ویل ویل بلور زه قرار الله ته دی الله ما ته معافي وک زما په غواړه زما په غواړه بس خبر اخلاص کلمه شریف وای یو سړی کافر دی یو سړی ګناګار سل سل کاله بدکاری او شراب کړي په حق په سچ را لې کښینستی ولی الله زه پرشتیا ستاسو معافي غواړم ما معاف په خدای دې مې قسم د الله رسول فرمایي دا تا چې پر کومه کومه مځکه دا ګناه کړې وه د هغې سې الله یېره کړي دا ستا پر وژه چې کومې ملایکې دي هغو په کتاب کې لیکلي دي الله رب العزت د کتابه سې مټاو کړي چې د کومو ملایکو پر مخ تا دا ګناه کړې او ملایکې خو در خبرې او د هغو سې الله یېره کړي د قیامت ورشته راشي نه مځکه ګواهي در باندې کوي نه په کتاب کې لیکلي دي نه د ملایکې په یاد دي دا صرف یو ورسره وي الله ما ته معافي وکړي نو معلومه دا سو چې د الله رحمت چې دی هغه ډیر دی او کنه په کار خدا وچ ولینو ټیک دی سید ما په بل راځم یسو جټکه په جهنم کې در کوم پلانې نه نه داسي د الله رسول فرمایي وي التائب من الذنب کمن لا ذنب له دا سې توبه وباسي دا ګناه دا رقم سي لکه د په خوا ګناه نه وکړي دا یو شی وو یو شی نه وو چې دا توبه یې وستم دا رقم ټاو دا خو انسانان دي پیغور کوي ما تاسو سره شک کړی دي ما تاسو سره پلانې شو کو ما تاسو سره دونه منډه وک ما تاسو سره دونه ترنټ د الله په دربار کې دا نست الله په ټول ژوند پر موږ احسان دی چولې زما احسان به منې ما پر تاسو پر راوستل وای ټیک دې زما لو یو منه زما خدای یو منه چې شپه مې راوسته ورځ مې لري کړل دا و منه دا نه دی ویل چې زما پر تاسو احسان دی دا الله رب العزت څومره عظمت دی او څومره لوی دی ان رحمتي سبقت غضبي دا د مځکو د اسمان د پیدایش څخه د مخلوق د پیدایش څخه الله ان د قبل ان يخلق الخلق اي د مخلوق د پیدایش څخه اقبل حدیث کې راځي 2000 کال مخکې په دې حدیث کې دا چې الله رب العزت مخلوق سمخ کې څو مخ کې هغه یو الله په خبر صحیح سلو څومره غټ داستان دی دا الله څومره عظیم چې ګوره اے سمندر سیاهي سي د الله په چپتوب چې نشته رسیدلې و سمندر نور راوړ نشته رسیدلې نو څنګه ما ته په دکې نه خپل څنګه بیانو زبد سه مو تبد سه دومره عظیم ګوره تنوي صاحب فرمایي الله څومره عظیم ذات دی کله رب العزت دا ویلی وای چې ګوره تزمانم اخلي ته بدای کې په مشکو په عنبرو به خله پرنجه ته به ټوټ پیس وې ته به مسواک وې ته پلانې خله بدې صفا کې لکه لکه لکه لکه لکه ورسم راوخ بیا بزمان نه مخه بیا په ټول یا ګر سره مرتي ګور په دا پوسټرانه کې ویني یو ملا او یو ډاکټر او یو پروفیسور او پرنسپل د پلانې څون القاب ور کړی دي شیخ الحدیث دی شیخ القران دی مولانا دی فصیح اللسان دی او دا مجاهد دی څون خبرې سره کړي الته کې نه دنه مرسل کړي کدا غره کم د الله سره القاب راتللې په ټول ژوند به ما او تعالی د لفظ الله ځای نه ورغلی ما او تا به نه ویلې د هغه څه مخکې ما القاب ویلې شایسته دی وفادار دی او مطلب الله رب خالق دی پلانې پلانې نس پورې زه وایم بیا ورسته به تا الله نه ماخستلې لکه اوس موږ خپل بابا ته موږ ډایرکټ نه بولو چې ته پلانې یو مولوی صاحب مو ډایرکټ نور ته وایي اجي مولوی صاحب سره وایي اجي آغا صاحب سره وایي ډاکټر صاحب سره وایي نه مې درسنه نو که د الله نوم هم دغه شي وای چې مطلب القاب درلود نو ما تعالی په د اویا کال کې القاب القاب نه وي ختم شي دا لفظ الله به ما تعالی نه ویل ما تعالی په ټول ژوند یې وارم نه ویل یا دا غره کوم د محمد رسول الله د نام سره الله دا زور کړی چې خامخا به ته غسل لري او داس ولې خله به پرنځلې القاب وای لکه د خلکو سره چې ویل کیږي نو ما تعالی په ژوند کې یو وارم د محمد نوم نه نصیب کېدی ولې د محمد څخه مخکې چې کوم القاب دی هغه ما ته نه وي ختم کړی په بیا کله خو نه غن پیغمبر څنګه ډیر عظیم ذات دی لیکن الله زما استاد سره احسان وکړي کښنی لوی او دس لري نه لري غسل لري نه لري الله بس الله محمد رسول الله محمد نو ما څومره الله احسان کړی دی ډیر احسان یې کړی او احسان به منو بس دا به وای لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان رحمتي سبقت غضبي غدا معنا یو زموږ دې سر خلاص شو هیڅو نا امید کیږو بنه چې یار زما سره پلانې ګناه ها موږ د چا حق وړلې دي هغه بیا د دې سره تعلق نه لري ورسره هغه خپل حق ور ورسوه بیا ګر د الله رب العزت سم معافي ضرورت نشته یاره تا ما تاوان ورسې ما تا ته زه تا معاف کوم الله رب العزت درس ټیک ته سید است خپل معاملات صحیح سلو شنه دا بل حدیث ویا سبا درته سید بس نو بس الله رب العزت مرتخبل هغه دعوت والا نه دعوت تبلیغ والا وایي موږ د انسانانو د زړو سره د مخلوق لوی باسو د الله د خالق لوی ورچو د دعوت مقصد دا دی موږ د انسانانو مخ د مخلوق سره خالق تر ګرځو بس اصل مقصد دعوت دا دی الله دې زموږ لو تخپل لوی راواچي الله رب العزت زموږ لونه د مخلوق د لوی سره لري کې و خپل لوی ته دی الله وتعالى بس دغه مقصد دی او چې دې مقصد ته څوک ورسېدي دا ولي لا بلل کیږي دا الله والا بلل کیږي دا مؤمن بلل کیږي دا مسلمان بلل کیږي الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې موږ ته پر دې تور ژوند را نصیب کړي الله دې د الله پر خپل لوی موږ ته ژوند را نصیب کړي د الله چې کوم وحدانیت دی پر هغه دې الله موږ ته ژوند را نصیب کړي الله دې موږ توفیق نه راکړي چې د الله رب العزت د ذات موږ مطلب نعوذ بالله استغفر الله توهین وکړو حقارت وکړو په کم نظر ورته وګورو الله رب العزت زموږ په زړه کې د خپل پر لوی راواچي بس چې زموږ په زړه کې دا غسه مسیا وا بل یو شنه الله دې پر دې تور مرګ راکې چې مرو دا ویلا اله الا الله محمد